ابدال الجمله بالجمله ابدال الجمله بالجمله اے قرآن پاک کی خفا وجوه بینیجی کله کله مراد خفي شي طالب یا د قرآن پاک مطالعه کوین کا مطلب به نه پیږي هغه شی کنه د فهم مراد او صعوبت شي د فهم مراد پیشکال شي دغه دخل دا چې کله یوې جملې په ځای باندې بله جمله ذکر شوي وي ایوې جملې په ځای باندې چې حق وي په ځای باندې بل جمله ذکر وي هغه طالب هې ته انتظار وي چې کومه جمله کنه حق ته چا به ذکر کړي په ځای بل جمله روشي سه بلاغت نقطې دی وجنه وقد يريد جمله مكان جمله کله کله لوري وا جمله په دې بل جمله باندې مثلا اذا دلت جمله على حاصل مضمون جمله اخرى چې یو جمله دلالت کو په خاصیت د مضمون د بلې جملې باندې ان بلې جمله مدلول وي او دا وی جمله د مذکوره جمله دلیل وي وسبب وجودها او سبب د وجود یې وي فتبدل بتلك الجمله بیا په دغه جمله سره په دې دال جمله سره بدل شي هغه مدلول جمله نشي ذکر لکه دا کول دی برتلا و ان تخالطهم هغه یتیمو چې د کوتې دي و هغه مول د بلا پر کوتې ده و هغه سره تاسو کنه ګاډان دی ولي کې صاحب ان تخالطهم کتو سره کنه در ګډوي سره دا شرط ده جزا وړي د څه بدی نشته د زی ورې خو داسې کنه ګرګاټ سره کنه کو به تو یا لټ ډېر خوړې یا در ډېر خوړې کنه ا دې کې به ډېر سود نشته سره کو کنه نو کې چې سره زی ورې څه څه ورې بیا کا ا ان تو حالتم فلا باس بذالک اصل جمله دا په چار وا کدر ګډوي سه د یتیمون دولت کې در ګډوي سه فلا باس بذالک اس ګنا نشته ویل ګنا نشته لانهم اخوانکم ځکه چې دا تاسو ورې دي بیا ورې ورې د مری سود نسره کو کنه کاتو لشکی کنه سنا سو جیتا یو خلا ا دو ولا کنه بلا سه بدی دو کنه فکوز ا د دولت نتا مو مو اراده دي حروف نه دي ولا عيال مصلحه مکنه من المفسد ا مصلح مفسد پاته لا پک تخپل لګیږي نه به دې ګډ ډېر ساتل ته په دې باندې بوک نشته کنه دا څه سګونه دي ولو انهم امنوا واتقوا کثیر ایمان لوړ وای او د خای پک نه او د کوپر نه پرست وای د خای نه ویرونی وای بلا مصوبه من عند الله خیر جزاء نه ذکر کې الا وجدو لا وجدو ثوابا دې به کنه به د ایمان او د تقوا به بدل به مندلا وای ثواب به مندلا وای خدا جزاء نه ذکر دې په دې باندې یې ښه پر جواب شو دی وی ته چې یې څه کچر د غلا کړی وی جزا می شي تنظر ده چې جزا پر کوي چې کچر د غلا کړی وی بدا سب کنه تعجب خبره نو دا څه کنه غل رو غلا دا ودا څه په غلې باندې ریږده ده کنه اې دا کړه کنه فقط سرکا اخو له من قبل بیا دو بل ورې وکنه هغه مخغلې کړی وی يا دا مثال غورا من كان عدو لجبريل كم ساتي جبريل دشمانوي فإنه نزل على قلبك بإذن الله بدا جبريل خود قرآن پاک دي پرودگار پر ذمہ تو پلنا کل کرا جزا نہ سے کرا چکا کم سا کہ جبريل دشمن وی جزا دا دو اے من کان عدو جبريل فإن الله عدو له بیا لا پکا دشمن دا ذکر چې جبريل دا قرآن پاک په خپل اندر وړا د اوس یې جمله دلیل ده کنه و او نه بدل شي فانه نزل ولا قلبك باذنه ابدال تنکیر به تعریف کله کله خفا په دې شي دغه نه چې مقام د تنکیر وي واغه معرفه وشي منا هغه د نکره مراد وي کنه خو سو ای بلغت نقطې دی وجنا هغه شی معرفه کړی شي وقد يقتضي اصل كلام تنكير اصل كلام تنكير وري ان الله تعالى علم وكنا ان ان عنده تعالى علم ساعته الله سنگا دي قيامات الى ماذا بیا په دې ساعت مراد ته کنه وکیله دا کیل مصدر ده وکیله او د کیل فاعل په همبار ده او د هی ضمیر الله په سره جده کنه و وینو دې په همبار خوایته هغه مالی مدلا پکته ان لا عنده علم سا دا لا سنگا دي كمات علم دا وعلم كيلي هي دو تخم مضاف دا معرفة شو دا خو اصل برد دا سكنا وكيل له وكيل له ووينو دي في مار خلاي پتا چيار ربه دا غا پتا غلا پتا پتا شتا چا في مار خلاي پتا سوبل د دو ته دا موصوف پر مضاف شو کنه خپل صفت ته ليكون ايسر في اللفظ دا په ژبه باندې اسوکاله ګري حق اليقين ابدال تذکیر و تمیز و الافراد بی ازدادها ادیر کلا کلا حفاظ جوړ شي مذکر نه مانس جوړ شي مانس نه مذکر جوړ شي مفرد نه تسنیه جوړ شي جمع نه جوړ شي تسنیه نه مفرد جوړ شي جمع نه مفرد جوړ شي اوس د عالم هم فرض وروړو ابدال الشرط والجزاء وجواب القسم بجمله مستقله کله کله شرط و جزاء یا جواب قسم په بل مستقله جمله باندې بدل شي وقت تقتضي طبيعت الكلام يا كلام طبيعت تا تقضا کو چې جزاء ذکر شي په شرط جزاء شي شرط ذکر شي په شرط شرط شي جواب قسم ذکر په شرط جواب قسم شي هو نشي ذکر و دې نه خپل عمل مړي یو مطر دې فراج فتو او ته چې کنه زلزلہ ولا په دې کنه او خدای دې کنه خاطبین کې هغه قیامت ته کنه قیامت ته ځکه خاطر دې کنه قیامت کې دې به کنه نه د الباس او نشر باندې خپل یو مطر یو فراج د خپل په دې جواب قسم دغه خپل درات نه کو یو سماع ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الحدود جواب نشته کړ جس جواب قسم هل معنا دا چې المجزات على مال حق په عمل باندې بدل کو دا کنه ثابت نشتا و دا المجزات على مال حق نشته کړ بلکې یو دلیل ذکر شو قتل اصحاب الحدود النار ذات الوقود یا دا مثال ګوره اذا السماء انشقت و ا ذ ن ت ل ر ب ه ا و ح ق ت و ا ذ ن ا ر ض م د ت د ټول شرطيه دي جزا غوري الحساب المناء الحساب جزا قائم نه حساب جزا دا کنه کې دین کې دا درسي خدا شو ذکر کنه یا ایو الانسان انک کادح الا ربک کثر فولاک هو راونی ابدال خطاب الغیبت کلا کلا مقام کاد خطابی خو کلام په تر د غیبت په نورو دي چې التفات ته وی کنه وقد يكلم اسلوب الكلام على فقد اصلا كلام اسلوب وترز بيان بدل کو بان يكتز الاسلوب الخطابه اسلوب خطاب ته قضا کو ځکه چې چاته خبره کیا مخاطب دا ولته موجود ده فیاتی بالغیب خو پر ودیار کنه غیب کو ذکر کو لکه دا مثال اذا كنتم في الفلك سوا چې توس په بډې شويستا په جزئی شويستا مخاطبین ته خطاب کو وجرینا بكم او په توس لوم درول شي د کوم په چار وا حضرت وجرینا بهم بریحن طیبتن او په دې یو لکه په خوشګوار بوت سره په لوم درول شي خطاب له کلام بدل کو غیبوبت ته دا اول خطاب ده چې اول خبره ته کوو ځکه خطاب ده چې خو هغه چا ته غږېږي یا مخاطبین دي اذا كنتم في فكره جګړه تاسو په کښتۍ شوي ستا چې کله خطر حالات وي به خلک متوجه وي د خدای په کړیو دی وي هغه خدای په رسول الله کو خدای په دې وی کنه پر بیا یې مخاطب کنه مخاطب کو او چې کله به کله به خطر ختم کو چې ته خو دوار بودر شي هغه بدما ختم شي طوفان ختم شي ریح بودر ول شي کنه دا انسان طریقه دا سوچي به انسان کنه بیا خوف یې ختم شي به د فای پک نه غپېل شي فای پک بیا کنه دې چې غپېل شول کنه فای پک بیا په غیب د شمر کله چې دوی ته لوړ بیا نه کنه وجرينا بهم بريح بطن كنا او قديل من رونا شي بخلوار بول سلام لان القياس لا يكون الا بملاحظه العله دا دې بنې صحیح نه کنه حالات پر کس کوي دې بن ادم په حال باندې کنه چې په دا برګره مې ته ساتي څه باندې کنه او قیاس پر او قیاس خامخا اله تر قتل شي اله تر قتل شي کنه نه دو تکنه هغه قیاس نه کو ذکر چې علا قیاس خال ابن آدم علی مثال حل ابن آدم بلکې عادت یې رخصت کنه اې دې وجه نه چې دم مړه کړه دې وجه نه کنه بلکې دې ما کې سال مقرر بیا چې دم مړه کړه فكأن القياس نوع من التعليل ده على مثال حل ما دم شا قياس تكنا ده يو قسم كنا ويك تعليل ده عينات بين ولدي من أجل ذلك راي ته خبر مې کا کما یو کاری فر عرف ترا شئن تسوینه تصور وې کنه ترا شئن تکن تسوینه او تصور وې کنه مشتا کنه سر پاتا لگا تخرو کا کنه سخت ہو جائے گا مراد دا غا د استفهام نه مراد ارای تا کنه چې نه ته کنه ته خبري حالانکه شانو ها سلامه شانو متعدا سلامي خبر دا او ميو شي ډېر کنه بوت شو کا شو دا سزا جوړ شوی دو درنګ فایل مقدم شو دا خپل فعل باندې کچې خپل دوی ته یې څه کنه به منا سو کا دو سلبت بسین فعادی بلاج من اتیت به شانو ها سلامه حالانکه دې ول کنه اخو سلامتیا دو دوه کنه ریا وړي کنه خو متر خو رغه نو کړه مونږ خو ډلیټ کړو ګنامان دا کړه بسينا دا بنت حباء بن سبا حباء بن سالبا ليروا جميل پدې باندې کنه عاشق نه بلکې کنه بالکل کنه پښله ولايو او په خپل ازمنه شکل اجمل النساء په عربي شي شتا شدا وکنه و چې اول د عشق واجه دا و جميل یې څه به ولې وې ځنګل ته غرتا وادي بغيز وتي پال غار شي شي بوله يشه خو ذکر یې کړه خپل سانګ ولا غول کنه يشه پر خو ذکر دي پداشه علي کچینه وا د بوسینا نرخ نه دي چینه تر وړي دی بوري دا نکای ونی دوه دای کپرت تک نه دا بسای ناس کی وړی کې وندې واوله به دا کامل کې دا څه کړه په خېدولی پراټو ته مکو وې چړل یې شنه څنګه لګو دې کو چړل څه تیزه به ورته یې وی څه څه به پلا غولې وی په کو دی ورکټ ځون ته ورکټولو کنه بده چې مخ مخ چکړو کنه بیا ځاړه وته وکړه یا بیا ځاړه ورکړه کنه بس یې ځاړه ورو چې هغه یې ځاړه به ډېر خوند ورکړي چې خو یې کتا کړه دا هغه خو کله کلی ورته ځای غوري کنه کلی راولا ته څه ځاړه ته وکړي په بغیر سره ونه مټ پر ولا کېږي کنه په کو دی پیر وایي کنه کچر وځه کېږي ځاړه ته وګورئ چې وځه کېږي فما يو كذب كاين تلك ذلك خلق انسان سره متلق تا خو پيش فاصله رولا امراد دې کې سره کاټ کاټ کړو کنه مراد سره وریا وریا کړو يده لمن دوره اقرب من نشعه يده من دوره دلام تاكيد دي وجنا هذا يدعو مفعول من ورياكو يده من دوره اقرب من نفيه